بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د دوی د انحراف د دې عامل او اسباب څه شی و ډیر اسباب او عوامل و ځینې اسباب او عوامل ما په یو مقاله کې راټول کړي و چې دوی ولې نن د غرب غېږې ته ورولوېدل او د غرب په خوخه او د غرب لپاره یې حکومت په افغانستان کې جوړ کړ دغه ملاتړ وکاو او مسلسل دا د 14 کال شو چې د مجاهدینو په مقابل کې ولاړ دي کله ورته ملیشي جوړي کله ورته اربکیان جوړي کله ورته وزارتونه سمبالي کله ورته ریاستونه سمبالي کله حج اوقاف ورته سمبالي کله د امریکایانو په ګټه فتواوي ورکي کله مجاهدین خوارج بولی کله ورانکاری او مفسدین او ترهګری بولی دا ټول مغه پخوانی تنظیمونه دي مغه پخوانی مشران دي الا ماشاء الله مشکلات څه شی و د دوی د انحراف ریشه او عوامل او اسباب څه شی و اول خدا چې دوی د کار او د تحریک د چلولو لپاره خالصه اسلامي طریقه د یو تګلارې په حیث غوره نه کړه بلکې غربي ډوله تنظیم غربي ډوله تګلارې غوره کړې څوک په انتخاباتو باندې سره قانې څوک د غرب سره په تفاهم کې چا داسې خلکو ته په تنظیمونو کې ځای ورکړ چې په غرب کې تربیه شوی و د تشکیلات یې په اسلامي معیارونو باندې نشو بلکې د خپلوي په معیارونو باندې متوجه یاستئ کنه د څه په معیارونو د خپلموي په معیارونو د پیژنګلوي په معیارونو په قومي معیارونو باندې په نورو شخصي مصلحتونو په دې باندې تشکیلات خالص اسلامی نه و یعنی سیاست اسلامی نه و سیاست غربي ګونه غربي ډوله و غربي ډوله نو بیا اخر انجام هم د غرب سره یو شو د غرب زری د غرب جاسوسان او د غرب ملګری او د غرب نه متاثر خلک هغه ته په خپل تنظیمونو کې ځای ورکړ مشران کړه رئیسان کړه لویان لویان خلک کړه د مشورې او د تنفیذ او د تنفیذي صلاحیت لرونکي کړه هغه کرا کرا کرا کرا دغه تنظیمونه واخیسته د غرب سره نږدې کړو بل اخر د غرب په لمن کې وروغورځول د غر په لمن کې ورو غورځول دریم عامل دا و چې د ولا او برا عقیده پکې نه و کوه نو ډیره کمزوري و د الله په خاطر دوستی او د الله په خاطر دښمنی دا پکې نه و دښمنی هم د مصالح په خاطر و دوستی هم د مصالح په خاطر و د کمونستانو سره چې جنگیده هم تر هدا ته وهدا پورې د خپل وجاهت او خپل مصالح به کې غنلې وو بیا که د اسلام په خاطر باندې د ارڅ کول نو بیرته د کمونستان سره یو ځای ول شو د ملیشو سره یو ځای ول شو د ګلمجم سره یو ځای ول شو د روسانو سره بیرته یو ځای ول شو د ولا او د برا عقیده پکې نه و د الله په خاطر د دوستۍ او د الله په خاطر د دښمنۍ عقیده پکې نه و چې کله د کمونستانو حکومت نسکور شو یا نسکورېدو ته نږدې و ار چا خپل زاړه کربوړي بیرته راوستل په خپل تنظیم کې ځای په ځای کړه ځکه هغه مخلص مجاهدینو د دوی وسلې ور پرېښودې نورې که جهاد ختم شو نور ځان غوښتنه ده او دولت غوښتنه ده او تنظیم چاغول دي نو بنان موږ د دوی سره نه یو دوی چې وسلې ور پرې خو دي هغه بیرته مغه زاړه ملیشي زاړه پوزونه زاړه پوزیان زاړه جنرالان زاړه پخوانی دولتي خلک دا راوسل په خپل تنظیمونو کې ځای په ځای کړو خپل تشکیلات ور باندې بیرته پوره کړل که موږ هم همداسې وکړو نن چې دښمن د تېښتې په حالت کې دی او دې موضوع ته متوجه نه شو بیا د دښمن د صف نه راغلي خلک بیا راته ګیرې اوږدې کې پګړې په سر کې او شامپو باندې ګیرې ومینځي او ځلېدلو ګیرو سره راشي او موږ بیا د خپل مخلص مجاهدینو په نسبت هغه ته ترجیح ورکو نو انجام بم دغه سی وی لکه د دوی چ شو څلورم علت او عامل پکې دا و چې عیش پرستی پکې ډیره شوه لوی مفخم موټر لوی لوی کورونه هوټلي زندگی اروپאי سفرونه اولادونه په اروپאי او عربي لوکس په هنتونونو کې روزل د کور زندگی شاهانه زندگی د جهاد اموال د جهاد بودیجه د شخصي ګڼل دا داسې یو د داسې یو وضعیت رامنځته کړ چې په دوی کې تقوا لمنځه یوړه څه شي لمنځه یوړه تقوا لمنځه یوړه زهد ورکه لمنځه یوړه د الله ویره په لمنځه یوړه خړل څکل او غستل فیشن کاروانونه د موټرو په ځان پس روانول او داسې شاهانه سفرونه کول شاهانه زندگی تیرول چې بیخي هغه د جهاد او د مجاهد سره نه خایي د نعمتونو په ډنډ کې ډوب شول دا خلک ملت ته نه هیر شو مجاهدین ته نه هیر شو شهیدان ته نه هیر شو یتیمان ته نه هیر شو کونډې ته نه هیر شوې نو دا خلک دغه سې دی انجام سره مخ شول د زیږي زندګۍ نه یې ځان د نعمت او خوږې زندګۍ ته ورغورځاوه نو په دوی کې عزم سست شو هغه طریقه ته نه هیر شو چې په کوم باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب تربیه کول او د کومې په باره کې به چې عمر رضی الله عنه مسلمانانو ته توصیه کوله اخشوشنو فإن النعمة لا تدوم تاسو په زیګه ژوند باندې په درشت ځان ژوند باندې ځان بلد کړئ چې نعمت تل نوي زه چې اوس د تاسو د مرکز ته ګورم سخت خوند راکوي چې نیمایي لوڅ نیمایي په خاورو کې خاورې شطرنجي هم تر اخره پورې نه رسیږي په یو داسې حالت کې په داسې ځای کې ژوند کوي چې هیڅ شی د دنیا د حالات سره برابر نه دی هیڅ شی د دنیا د حالات سره برابر نه خو ځکه خو په تاسو کې عزم هم ساتلې ده ځکه خو په تاسو کې عقیده هم ساتلې ده ځکه خو د الله په فضل تهجد ته مر پاتېږي ځکه خو په تلاوت باندې هم مصروف یاستئ زه چې تاسو په منځ کې ګرځم را ګرځم د هرې ونې شاته د تلاوت आवाज اورم په هر ځای کې چې څو کسان سره ناس دي د الله یاد کوي د دین خبره کوي تلاوت کوي مسائل بیانې یو بل ته که دغه خوږه زندگی نه د زیګه زندنی زندگی نه یو فیشنی زندگی بیا به تاسو په دې شانو کې نه یاستئ په دې وضعیت کې به نه یاستئ بیا به داسې ملایکه صفت ځوانان نه یاستئ بیا به غرق یاستئ په خوندونو په فلمونو په رنگونو په عشق او عاشقۍ او په دې مسایلو کې به بیا اخته یاستئ لکه دوی چې پکې اخته شول پنځم عامل دا و چې کرا کرا د خلک د جهاد نه د قربانۍ نه او د کفر سره د مقابلې نه د خجالت احساس وکاوه ځانونه ورورو ورورو دیموکراتان نه صاحب من خو ترهګر خلک نه نه صاحب من خو د خشونت معامله نه غواړم من خو سولېزه مبارزه غواړو من خو صاحب د نړۍ د خلکو سره یو تفاهم غواړو موږ د دې شیانو نه بیزاره یو دا ورانکاری دی دا ورانکاری ده بله ستړي شوی یو دا دا وطن نور آبادی غواړي دا وطن نور صاحب جوړول غواړي ترڅو پرې به دا کوشت خون وي د جهاد فریضه د جهاد تقدس په دې الفاظو جریحدار ک جهاد ته ورانکاری وویله مجاهد ته ورانکاری ووایه او کراکرا ځان د د پکول نه او د پګړۍ نه نیکټای ته راوویسته نن ګورئ له یوې مخې ګیرې سوان کړي دي د چا یو ملیمتر ګیره ده د چا پنځه ملیمتره ګیره ده چې هغه بیخي پکې د تقوا بیخي سمبول ده دغه یو سانتي ګیره ده په یو سانتي ګیره کې هم پچې کې خریلې دي د فرانسویانو په ډول باندې شاوخوا ته نور هر ورځ یو باندې وتو تیری چې راونه وځي کوم نیکټایان یې ګوره شکلونه یې ګوره د فرانسویانو د غربیانو د امریکایانو غونې برابر شو وطني لباس اسلامي لباس دای پرې خو ده پتلونونه سره واغوستل پخوانی مجاهدین پخوانی قومندانان پخوانی رهبران په داسې یو شکل ځان جوړ ک چې هغه پخوانی حالت ته خپل نسبت شرم او خجالت وګاڼه نو ځکه د دوی د تباهي سبب شو بالکل ځاني د غرب خاطر نږدې کاو نږدې کاو په طبيعي ډول باندې اخر غرب ویل چې ته اسم د ما ګډاګه کېدل غواړي راځم چې رسمي د ګډاګه کما د جهاد نه بزن د جهادي حالاتو نه بزن کناره کوي نه جهادي حالاتو نه فیشن او رواج موډ په دې پسې نه ګرځي دم گمراه کوي دا چې چا ونیول او په باندې ټینګ پاتې شو ځکه دا هوا ده هوا هوا او هوس ده ده افرأيت من اتخذ الهه هواه دوی د خپل خپل هوا او هوس او خواهشات د دې اطاعت وکړي په الوهیت باندې ونه الله یو څور ته وایي هوا او هوس او خوندونه او نفس بل څور ته وایي د نفس یو منل دی الله یې پرې خودله نو ځکه انجام دغه شی شو د غربي تمدن په ځینې مظاهر باندې د خلک دوه کشف امریکایانو او اروپایانو دوی ته د سفرونو فرصتونه برابر کړل امریکا ته بوتل او استرالیا ته بوتل مثلا کاناډا ته بوتل فرانسې ته لاړل نور اروپאי دولتونو ته لاړل پناوي ورته ورکړي اندس په چکرونو باندې لاړل سفرونه ورته برابر کړل الته چې دوی زرق برق ولید دوی خوندونه ولید دوی رنگ او زینتونه ولید دوی هوسایي او د شیان ولید به چې موږ څه شروع کړی دی د خلک په څه خوندونه کړي چې بیرته راغلم چې یار نو نه کیږي نو بس وي چا دنګو ماڼیو نه د دنګو غرو لار ونیوه چا نه د ماڼۍ په خوند تورغر او سپینغر پاتې شو چا دنګو ماڼیو نه د دنګو غرو لار ونیوه لکه د مجاهدین او چا نه د ماڼۍ په خوند تورغر او سپینغر پاتې شو دغه د تورغر او د سپینغر مجاهدین اوس ګوري د دنګو ماڼۍ په شوق کې لاړل د کفر په صف کې ودرېدل دنګې ماڼۍ جوړي تر سپین غره او تور غره تیر شول او د ذلت او د خصت او د غلامی په حالت کې په دنګ معنی باندې الته راځي دي دنګ غرونو شاهینان و دا خلک لاړ ټپوسان غونې د خار په مردارو تاویږي را تاویږي په ټیټ پرواز د شاهینان غوندې لوړ پروازونه پرې خودل د غرب د تبلیغاتونه د غرب د فکر نه د غرب د ادبیاتو نه د غرب د سیاستونو نه د خلک ډیر متاثر شول خپل اولادونه هم په هغه باندې وروزل خپل نصابونه هم هغه سي برابر کړ خپل پوهنتونونه هم هغه سي برابر کړ خپل خارجي او داخلي پالیسي هم هغه سي برابر کړي نو کراکرا د خلک په تنظیمی لحاظ باندې غربي ډوله شول نو چې غرب راغی به د خپل ځان او د دوی ترمن چندان ډیر تفاوت نه احساساو نو به ویل چې اسې خو په دغه لار رواني خو راځه رسمي شه ډالر خو به اخلي لار خو د هم دغه اسم دغه ده د ژوند بڼه خو د اسیم هم دغه شوې ده نو بیا چې مفته غربي توپ کوي نو ولې په پیسو نه کوي او اتم علت دا شو چې د خلکو قدرت ته د رسولو ډېرې هڅې شروع کړې شوق ورسره پیدا شو بس خامخا به قدرت ته رسیږم که د کفارو سره په ائتلافونو یي که په غلامۍ که په جاسوسۍ که د مسلمان سره په جنگیدلو یي که د پردیو سره په تړاو باندې که په هر طریقه باندې که په غدري که په خیانتي که په ظلمي باید زه قدرت ته ورسیږم باید زه قدرت ته ورسیږم د قدرت د رسیدلو دا نیشه داسې یو لیونی نیشه ده چې هر څوک یې لیونیان کړل ملایان یې لیونیان کړل مفتیان یې لیونیان کړل رهبران یې لیونیان کړل شیخ الحدیثان قاریان پخوانی قومندانان مجاهدین افراد دا ټول لیونیان کړل چې زه قدرت ته ورسېږم قدرت غختل او امارت غختل دا یو فتنه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن ابن سمره رضی الله عنه ته وی یا عبد الرحمن ابن سمره لا تطلب الاماره فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها او كما قال صلى الله عليه وسلم اي عبد الرحمن ابن سموره ته امارت مغواړه ځکه که تا ته امارت د غوښتنې نه ورسته درکړی شي نو بیا د اور سپارلای کېږي ته یوازې دې ته پاتې کېږي د الله نصرت او توفیق د ملګری نه او در باندې تحمیل شي او یو څوک درته دروس پاري ته نه غواړي خو یو څوک د امیر کې نو بیا اعنت علیها دی الله لخوا نه به اعانت او مدد او نصرت در سره کی د خلکو دا تګلار پرې خو ده د حکومت ته د رسیدلو لپاره د قدرت د رسیدلو لپاره نه له انتخاباتو نه دریغ وکاو نه له ائتلافونو نه دریغ وکاو نه له کودتاګانو نه دریغ وکاو نه له ملیشو سره لوځي کېدلو نه دریغ وکاو نه له روسانو نه په مدد اخیستلو دریغ وکاو نه یو یو جنایت نه ونه ګرځیدل دا ټول وکول چې قدرت ته ورسیږي همدغه وجه چې دا خلک یو ډول د ګمراهۍ په ګرداب کې ورولوېدل او د هر لحظې او د هر کار د هر ورځې په تیرېدلو باندې نور هم غر کېدل او نتیجه یې دا شوه چې لغر به روسیې سره پیوند واخیسته او بل اخره په دې اوسنی حکومت کې چې کله امریکایان راغله د طالبان حکومت نسکور شو نو وزارتونه چا سمبال کړ ورته دغه پخوانی جهادي تنظیمونو حکومت چا ورته جوړ ک ملیشي چا ورته جوړ کړي جاسوسي چا ورته وکول سټلایټونه سره رابطه ورته چا کولې سرایات ټلیفونونه چا ورته ګرځول د مجاهدینو مرکزونه چا ورخودل چپونه چا ور باندې اچول د لوی بمونو مطالبه چا کوله ټول هم دوی کوله ولی د دغه عواملو په نتیجه کې دوی فاسد شول د نن ورځې درس په همدې ځای باندې بس کوو د الله تعالی نه دا غواړو چې یا الله د موږ د صف د موږ د جهاد د مجاهدینو د صف د موږ د دفاع کو ځوانانو د صف د دغه سین انحرافونه نه وساتي یا الله د موږ نفسونه د دنیا د خواهشاتو د هوسونو نه وساتي یا الله د تا په لار کې موږ قبول کې کته ته منل شوی یو موږ یا الله نو په دنیا او آخرت کې په ګټه کیو او کتم و نه منې تم قبول نه کې یا الله که په دنیا کې هر لوړ څوکۍ ته ورسیږو په خساره کیو منګه یا الله مونږ ته دې د دعوت او د تربیه او د تا دین ته د خلکو د رابللو توفیق راکې یا الله د تا د دین نه د دفاع کولو توفیق او استعداد په من کې پیدا کې د جهاد په لیکه باندې مونږ مستقیم ولري د دغه خلکو د دې شرمېدلې انجام نه مونږ وساتي یا الله هغه ورځ را مولې